او د کومې ډلې دښمني مو دومره ونه پاروي چې بیا عدالت ونه کړئ. عدل کوئ، دا تقوا ته ډېر نږدې دی، او الله نه وېره کوئ، یقینا الله په هغو کارو چې تاسو یې کوئ ښه خبر دی. الله هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي وعده کړې ده چې دوی ته به اخرت کې بخښنه او لوی اجر وي. له عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل غیرتی او د ښو اخلاقو خوندانو ته له حدودو پرته د هغوی نورې ښویدنې او غلطۍ وبخښئ د دې حدیث روایت احمد ابو داود او نسایي کړی دی د شعبان د میاشتې پنځه ویشتمه نېټه چې د دوه زره او نولسم میلادي کال د اپریل د میاشتې له دېرشمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ګډ دښمن لس تنه ملکیان شهیدان اته کورونه یې وران کړي دي. د بلخ ولایت په خاص بلخ کې د دښمن مهم بیس فتحه درویشت تنه پولیس او عسکر مړه او ژوبل شول. د فراه ولایت په بکوا کې وحشي دښمن یو بازار او ګڼ شمېر موټر سوځولي دي. د نورستان ولایت په وانتوایګل ولسوالۍ په ټولو تاسیساتو بریدونو کې لس تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. د فاریاب ولایت په خواجه موسی کې درې تنه امریکایي او یو مزدور عسکر قتل د الخندق بریمنو عملیاتو په دوام تیره شپه یولس بجې مجاهدینو د بلخ ولایت د خاص بلخ ولسوالۍ اړوند شرشرک سیمه کې د مزدورو پولیسو او عسکرو په مهم بیس د لیزري او نورو سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره کړ چې نږدې درې ساعتونه یې دوام وکړ له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې یاد برید په ترڅ کې د دښمن بیس په مکمل ډول فتح شوی یولس تنه مزدور پولیس او عسکر قتل شوي پنځه تنه نور ژوبل او پاتې په تېښته بریالي شوي دي. همداراز یو ټانګ، یوه دهشکه، یو ثقیل، څلور میله کلاشینکوف او په زیاته اندازه مهمات د مجاهدینو له لاسته ورغلي دي. دغو بریدونو کې مجاهدینو ته لله الحمد هېڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د یادې ولسوالۍ د بوریاباب په سیمه کې د وارخطا دښمن یو ټانګ چپه شوی چې پکې درې تنه مزدور عسکر قتل او څلور تنه نورې ژوبل شول. د یاد ولایت دولت اباد ولسوالۍ اړوند د شتن سیمه کې د یادې ولسوالۍ د اربکیانو د عمومي قومندان اختر مرکز چې له ډېر مدیره په دې خوا ورباندې د مجاهدینو له لوري مسلسل بریدونه ترسره کېدل فتح او مزدور ټوپکیان ترې وشړل شول د راپور له مخې د دښمن دغه مرکز له تیرو درو شپو را په دې خوا تر وسلوال برید لاندې و چې بالاخره د مجاهدینو بریدونو په مقابل کې ناتوان او مرکز یې مجاهدینو ته پرېښود د یاد ولایت نهر شاهي ولسوالۍ اړوند شهرک افغاني سیمه کې د ملکي وګړو په استوګنځایونو بې رحمانه چپه ووهل شوه. دغه وحشت پر مهال ګډ دښمن کلیوال سخت وهلي، د کورونو دروازې په بمونو الوزولي، د ولسي خلکو نقدې پیسې او قیمتي توکي یې غلا کړي، درې تنه کلیوال یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ اړوند د عبدالودود بازار په سیمه کې یرغلګرو او مزدور عسکرو د چورلکو په مټ چپه ووهله. د چاپې په مهال ګډ دښمن له دوکانونو قیمتي توکي غلا کړي او وروسته یې بازار او د ملکي خلکو ګڼ شمېر موټر سوځولي او سهار مهال بېرته په تېښته تللي دي. د یاد ولایت بکوا ولسوالۍ د زوړ په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور دښمن پر ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه، د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکسپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د نورستان ولایت وانتوایګل ولسوالۍ مرکز او ټولو حکومتي تاسیساتو باندې د مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو په مټ عملیات روان دي دښمن په خپلو پوستو او مرکزونو کې محاصره دی او ورځ تر بلې ورباندې کړی راتنګیږي د راپور له مخې تر دې مهاله جګړه کې درې تنه مزدور عسکر قتل اووه تنه نور یې ټپیان دي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د کون کلي باندې توپونه ویشتل شوي چې له امله یې درې تنه عام وګړي ټپیان او پنځه دېرش څاروي یې له منځه تللي دي. دالپاته عملیاتو په لړ کې بېګا شپه نهه بجې د فاریاب ولایت د خواجه موسی ولسوالۍ په مرکز کې د چورلکو په مټ چاپه وهل شوې. د چاپې په مهال په ګډ دښمن د اسلامي امارت مجاهدینو وسله وال بریدونه وکړل. بریدونو چې تر یو ساعت پورې دوام وکړ، په پایله کې درې تنه امریکایي یرغلګر عسکر او یو مزدور عسکر ځای پر ځای قتل، دوه تنه نور مزدور عسکر ژوبل او پاتې یې په تېښته مجبور کړای شول. په پېښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید. له بادغیس ولایت نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار اته بجې د همدې ولایت د ابي کمري ولسوالۍ مرکز ته څېرمه په هغه مزدور عسکرو پولیسو او اربکیانو چې په ګڼ شمېر ټانګونو او موټرو کې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د همدې ولایت د مرکز قلعینو نه رارسېدلي وو سخته جګړه پیل شوه جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې تر مازیګر ناوخته پورې دوام وکړ په جګړه کې مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې د یادونې وړ ده چې پرون څلورمه ورځ د مزدور دښمن عملیاتي قوه د درنو تلفاتو په لیدلو سره بیرته په تیښته مجبور کړی شوه پرون د جګړې په مهال د دښمن الوتکو په سیمو کې سخته بمباري هم کړې په پرونۍ جګړه کې پنځه تنه کلیوال او پنځه تنه مجاهدین شهیدان دوه تنه یې زخمیان شوي دي انا لله و انا الیه رجعون په ولسي وګړو د بریدونو او چاپو په لړ کې تېره شپه امریکایي اشغالګرو او جګړې ته کرایه شوو مزدورانو یې د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ اړوند امرود کلي کې په ولسي کورونو چاپه وهلې وه دغه وحشت پر مهال ګډ دښمن څلور تنه عام کلیوال په شهادت رسولي د عامو خلکو د کورونو دروازې په بمونو الوځولې او خلکو ته دروند مالي زیان اړولی دی. د پکتیا ولایت وزیرځدران ولسوالۍ د سټ کنډو سیمه کې د ګوډاګۍ اردو په کاروان برید وشو چې په ترڅ کې د دښمن رینجر ویجاړ څلور تنه مزدور عسکر قتل او درې تنه نورې ټپیان شول د یاد ولایت له جمنګل ولسوالۍ اړوند ډوډۍ سیمه کې د مزدور اردو پر کاروان برید وشو چې په ترڅ کې دوه تنه مزدور عسکر قتل او دوه تنه نورې ټپیان شول د یاد ولایت په مرکز ګردیز اړوند رباط سیمه کې د شریر اربکیانو پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید وشو چې په ترڅ کې درې تنه شریر اربکیان ووژل شول همداراز ابراهیم خیلو کې هم د مزدور اردو په کتار برید وشو چې په ترڅ کې د مزدور دښمن ټوپکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ اړوند د کیم په سیمه کې پرون غرمه په هغه مزدور عسکرو او پولیسو وسلوال بریدونه وشول چې له خپلو پوستو او قرارګاوو راووتل د بریدونو په پایله کې په دښمن یو خښ کړای شوی ماین هم چاودېدلی دی په بریدونو او چاودنو کې د مزدور دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه شوې اووه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده مزدور دښمن ماسپښین د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته مجبور شو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د نهر سراج د کلنګ په سیمه کې تېره شپه اته بجې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک د مزدور اردو پر پوسته وسله وال برید وشو. د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د باریګل بازار په سیمه کې بېګا شپه نهه نیمې بجې یرغلګرو د خپلو ګوډاګیانو په ملتیا د چورلکو په مټ چپه ووهله. د چپې په مهال دښمن د خلکو ګڼ کورونه تلاشي کړي یو موټر یې ورسوځولی او یو تن کلیوال یې له ځانه سره وړی دی. دښمن د شپې په درې بجې بیرته له سیمې تللی دی. د غزني ولایت شیلګر ولسوالۍ اړوند جویشش سیمه کې د سیف الرحمن په نوم یو مستري باندې ډرون برید شوی چې په ترڅ کې د نظروالو کلي اوسېدونکی مستري په شهادت ورسېد. د یاد ولایت د ګیلان ولسوالۍ په ګربدین کلي باندې د دښمن لخوا چپه وهل شوې چې د سهار تر څلور نیمو بجو پورې روانه وه د دغه وحشي چپې په ترڅ کې ګړ دښمن د یو شمېر کورونو دروازې په بمونو الوځولې خلک یې له خپل کورونو راایستلي او سخت وهلي همدارنګه یې د خلکو مالونه او شخصي شتمنۍ هم لوټ کړي او دوه تنه کلیوال یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي د لغمان ولایت د لیسنګ ولسوالۍ اړوند ګلوته سیمه کې د اجر دښمن پر اکمالاتي کتار د مجاهدینو لخوا وسله وال برید وشو چې په ترڅ کې څلور تنه مزدور عسکر وژل شوي او دوه تنه نورې ژوبل شوي دي په دې سربېره د دښمن یو ټانګ هم تخریب شوی او د تیلو اتیا بوشکې خوراکي مواد او نور د مجاهدینوله لاسته ورغلي دي. د لوګر ولایت مرکز اړوند د شیروازه سړک سره د شریر اربکیانو پر پوسته باندې برید وشو. له نیم ساعت مقاومت وروسته پوسته په یو مخیز ډول فتحه، دوه تنه اربکیان قتل، درې تنه نور ټپیان دي او پاتې یې په تېښته بریالي شول. همداراز له پوستې څخه یو میل کلاشینکوف، دوې چانټې، یو پامیر موټرسایکل او یو شمېر جنګي توکي هم د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. د سرپل ولایت د سنګ چرک ولسوالۍ د ارچتو دامن تپې په سیمه کې پرون سهار د مزدور دښمن پر ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله ټانک ویجاړ او پکې سپور مزدور قومندان له یوه ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ د مرکز اړوند د بکریني پر پوسته وسله وال برید وشو. برید چې د شپې تر دولس بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور یې ژوبل شول. همداراز د یادې ولسوالۍ پر مرکزي ودانۍ او امنیه قومندانۍ د هوانونو په مټ بریدونه شوي چې دښمن ته پکې تلفات اوښتي دي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. دښمن باید په دې پوه سي چې د ولس په وژلو او کور نړولو بریا نه سي تر ګوتو کولای. دشمن که نور هم خپل وحشت او بربریت جاری وساتي د اسلامي امارت په مشري د ولس د خپلواکۍ غوښتنې مبارزه به ټکنۍ نه کړي افغان ولس په هیڅ صورت هم د پردیو ځواکونو شتون نه زغمي ځکه له یوې خوا د یرغلګرو له لوري هر څه یرغمل سوي او له بله لوري د الله تعالی له خوا د یو مسلمان ملت په حیث امر ورته سوی چې له یرغلګرو کفارو او د هغوی له غلامانو سره جګړه وکړي له خپلې خاورې څخه یې وباسي او خپل ارزښتونه خوندي کړي اسلامي امارت د خپلو خلکو د حقونو د ساتندوی ځواک په توګه ژمن دی چې له بزدله دښمن څخه به د خپلو بې دفاع هیوادوالو غچ اخلي څرک د سباوون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 اغیار ګران افغانستان وطن کې ستاسو د دې ټکی دا پرون کابل رژیم د يرغلګرو په امر په اصطلاح مشورتي لویه جرګه دایره کړه په دې جرګه کې ولس څه چې آن د رژیم مهم پخوانی او اوسنی چارواکي لا هم برخه نه لري زیاتره سیاسیون مخور او د چارو شنونکي دا یوه تقلبي او فرمایشي جرګه ګڼي کومه ناسته او جرګه چې دومره مسخره شي هغه به نو بیا کومه مثبته پایله ولري خبره ډیره روښانه ده همدا ډول جرګې او مرکې بې له دې چې د رژیم د بقا موده وغځوي رژیم پراخ فساد او وحشت تکرار کړي بله کومه پایله به ونه لري لویه جرګه زموږ ملي او تاریخي عنعنه ده د هېواد د استقلال د اعاده کولو، انارشۍ له منځه وړلو او د یوې مرکزي او مشروع واکمنۍ د رامنځته کولو د پرېکړې او استحکام قوي مرجع ده. خو په ډېر تأسف سره همدا عنعنه پرون کمونیستانو د شوروي د اشغال د وحشت او ګټو د بقا لپاره وکاروله او نن بیا د امریکایي یرغل د توجیه پایښت او بربریت د دوام او ګټو په موخه استعمالیږي. اسلامي امارت هم دا ډول جرګې تحریم کړي په دې ډول جرګو کې پر نه ګډون یې ټینګار کړی او د خپل دیني او ملي مکلفیت له مخې یې د فساد او اشغال پر ضد مبارزه پیل او جاري ساتلې ده د اشغال او فساد پر وړاندې زموږ مبارزه دوه لوی او روښانه مجوزه لري یو یې دیني او بل یې ملي دیني نصوص اصرار کوي چې کوم کافر پر مسلمان هیواد تیری وکړي پر وړاندې یې جګړه او جهاد فرض عین دی د یرغمل شوي هیواد وګړي به په سر مال او ژبه له خپلو ارزښتونو منافعو او حریم څخه په ټینګه دفاع کوي هر ملت د خپلو ارزښتونو نوامیسو او حریم ساتنې ته ژمن وي افغان ولس خو بیا د خپلې خاورې او ارزښتونو په ساتنه کې نړیوال شهرت او شرف لري د تاریخ په اوږدو کې یې هیڅ یو اجنبي ځواک ته سر نه دی ټیټ کړی تل یې اشغالګر او تاړاکګر له خپلې خاورې شړلي او توبه یې په ایستلې انګریزان او روسان یې مات کړل او اوس یې د امریکایي یرغلګرو ځغلولو ته ملا تړلې ده استعمارګرو تل د خپل یرغل د مشروعیت له پاره هڅې کړې، ګوډاګیانو ته یې دنده ورکړې چې له مختلفو لارو د خپلو بادارانو اشغال او مظالم توجیه کړي او تر اوږدې مودې پورې یې یرغمل کړي، هیواد او ولس په خپل ګروت کې ونیسي. د ګران هیواد د اشغال په تیرو اتلسو کلونو کې یرغلګرو زموږ د ملي عنعناتو د بدنامۍ په لړ کې څو ځله د لویې جرګې د بدنامۍ هڅه هم وکړه د بیلګې په توګه د 2003 2014 او همدا اوسنۍ لویه جرګه یادولای شو چې اشغالګرو د خپلو ګټو لپاره دایرې کړې د کابل اوسنۍ لویه جرګه کې هم نه د ولس استازي شته او نه هم د مشروع اهدافو لپاره جوړه شوې ده همدا لویه جرګه په اصل کې لویه ډرامه ده عباس لبیب هستم امروز سه شنبه 25 شعبان که برابر است با سوم اپریل نخست به سرخط خبرها توجه نمایید عساکر مشترک دشمن در برمل ولایت پکتیا ده تن ملکی را شهید و هشت در بند حویلی را منهدم نمودند یک بیس مهم دشمن در بلخ خاص فتح و یازده تن پلیس و عسکر کشته شدند در اثر حملات بر تمام تأسیسات ولسوالی وانتوایگل ولایت نورستان ده تن اجیر داخلی کشته و زخمی گردیدند یک پسته دشمن در مربوطات پل علم ولایت لوگر فتح و پنج تن عسکر کشته و مجروح گردیدند دشمنان ترازبون خواهم زبون ای تو مهدی شادی و غم های من در ولایت بلخ مجاهدین بر یک بیس مهم دشمن در منطقه که ولسوالی بلخ خاص حمله کردهاند حمله شب گذشته ساعت 11 آغاز گردیده و نبرد مدت 3 ساعت ادامه یافته است که در نتیجه بیس متذکره کاملا فتح 11 تن پلیس و عسکر در آن کشته 5 تن زخمی و متباقی پا به فرار گذاشتند و در بیس متذکره یک میل دهشکه 4 میل کلاشینکوف و مقادیر زیادی مهمات و ابزار نظامی غنیمت گردیده است بر اساس خبر در ولایت نورستان مجاهدین بر تمام تأسیسات دولتی در مرکز ولسوالی وانتوایگل حملات انجام داده اند. حملات در جریان سه روز گذشته صورت گرفته و در اثر آن سه تن عسکر کشته و هفت تن دیگر زخم برداشتند. در ولایت لوگر ساعت 11 شب گذشته مجاهدین در طی عملیات الفتح بر پسته ملیشاهای اربکی در منطقه شیروازده نزدیک پل علم مرکز این ولایت در ولایت پکتیا روز گذشته ساعت 11 چاشت مجاهدین بر کاروان عساکر اداره مزدور در منطقه سیتیکندوی ولسوالی زدران یورش بودند که در طیان یک آرادرنجر کاملا تخریب چهار تن عسکر کشته و سه تن دیگر زخمی گردیدند همچنان در ولایت نامبرده مجاهدین بر یک کاروان اردوی مزدور در منطقه دودی ولسوالی لجمنگل حمله کردند حمله حوالی ساعت هشت صبح امروز صورت گرفته و در اثر آن دو تن عسکر کشته و دو تن دیگر مرگبار زخم برداشتند در ولایت فاریاب شب گذشته حوالی ساعت نو نیروهای اشغالگر امریکایی با اجران داخلیشان توسط هلیکوپتر در مرکز ولسوالی خواجه موسا دست به عملیات شبانه زدند در این عملیات نیروهای دشمن مورد حمله مسلحانه شدید مجاهدین قرار گرفتند که در دیان سه تن عسکر اشغالگر امریکایی و یک تن عسکر اجیر جا به جا کشته دو تن دیگر زخمی و متباقی از ساحه پا به فرار گذاشتند و در این نبرد دو تن از مجاهدین نیز مجروح و یک تن دیگر به شهادت رسیده است تقبله الله تعالی خبر بعد اینکه در ولایت کابل روز گذشته ساعت یک ظهر مجاهدین تا یک حمله مسلحانه یک تن بریدمن قطع واکنش سریع دشمن علی فرزند عبدالهادی را زیرا جرگه ای که زیر دست او دائر می شود هیچ درد افغانستان را دوا نمی کند بلکه جنجال ها و مشکلات دیگری را به بار می آورد و جنگ جاری افغانستان را پیچیده تر و دوامدار می سازد اما چنان معلوم می شود که اشرف غنی و داودزی در این تلاش هستند که جرگه خیالی و فرمایشی خود را برپا بکنند و هرچی درد دل دارند از حنجره و توسط این فرم بیرون بکشند حقیقت این است که رژیم کابل در تمام ولایات در چند های دولتی محصور و از هر گونه فعالیت مانده است تنها میدان سیاسی و حرفهای خالی برایش باقی مانده بود اما امسال خداوند متعال از این میدان نیز چنان تجرید و در حاشیه انداخت که اکنون بر علاوه از دیگر جهانیان امریکا نیز بر گفته رژیم میخندند و قابل این نمیدانند که در میدان سیاسی و مسائل مربوطه آن مطرح و دخیل بسازند مذاکرات جاری و امیدوار کننده امریکایی ها با امارت اسلامی نشستهای مسکو و دوحه و جریانات دیگر مثالها و حقایق روشن است برای رژیم بوسیده و نیمجان اشرفغنی هرگاه چیزی باقی نمان مجبور شد به درامه تحت عنوان لوی جرگه پناه ببرد دکتر نجیب نیز در لحظاتی که رژیم او در کوما و حالت فروپاشی بود لوی جرگه را به نام آشتی ملی ساخت اما هیچ دردی او را دوا نکرد و رژیم او را از سرنگونی نجات داده نتوانست چنان معلوم می شود که پیشانی اشرف برای تحمل تمام خجالت ها و ننگ ها آماده است و نیز او برای اینکه چقدر افغانهای دیگر توسط قاتلان اجرتی و ملیشه های وحشی او کشته می شوند خانه هایشان تخریب می شود و از بین می رود آماده است اما برای کنار رفتن از قدرت و کرسی نامنهاد خود به هیچ صورت آماده نیست هر کسی می داند که در جرگه برگزار شدنی کسی سهم می گیرد که اشرف انتخاب کرده باشد و چیزی را در آنجا می گوید و رأی می دهد که به قدرت و کرسی مفکر ضرر نرساند اما اشرف غنی و حامیان او بدانند که با صد این گونه جرگه های فرمایشی افغانها را فریب داده نمیتواند و نه جهان بیشتر از این تحمل این را دارد که این رژیم مفسد دروغگو و بی اختیار دوام یابد و بر افغانها مسلط باشد به اصطلاح لوی جرگه دائر کردند در این جرگه مردم به جای خود حتی مقامات مهم پیشین و کنونی رژیم نیز سهم نگرفتهاند بیشتر سیاستمداران متنفذین و تحلیلگران این جرگه را تقلبی و فرمایشی خواندهاند نشست و جرگه که که قدر مسخره شود چه نتیجه مثبت خواهد داشت کاملا روشن است این گونه نشست و جرگه ها جز که مدت بقای رژیم را تمدید بکند و رژیم فساد و وحشت خود را تکرار بکند دیگر نتیجه ندارد لوی جرگه عنعنه ملی و تاریخی ما و مرجع قوی برای اعاده استقلال کشور از بین بردن انارشی و به وجود آوردن و استحکام حاکمیت مشروع و مرکزی است اما متاسفانه همین عنعنه دیروز از سوی کمونیست ها برای بقای اشغال وحشت و منافع شوروی ها به کار برده شد و امروز بار دیگر برای توجیه و استحکام اشغال امریکایی و تداوم وحشت و بربریت آنها استعمال می شود. امارت اسلامی این گونه جرگه ها را تحریم و بر عدم اشتراک در چنین جرگه ها اصرار نموده از روی مکلفیت دینی و ملی خود مبارزه در برابر فساد و اشغال را آغاز و ادامه داده است مبارزه ما در برابر فساد و اشغال دو مجوز بزرگ و روشنی دارد یکی دینی و دوم ملی هر ملت به پاسداری از ارزشها، نوامیس و حریم خود متعهد می باشند. هرچی افغانها در نگهداری خاک و های خود شهرت و شرف جهانی دارند در طول تاریخ به هیچ نیروی اجنبی سر ننهاده اند بلکه همواره اشغالگران و استعمارگران را از خاک خود بیرون رانده اند و توبه داده اند انگلیس ها و شوروی ها را شکست دادند و اکنون برای بیرون راندن امریکایی های اشغالگر کمر بسته استعمارگران همواره برای مشروعیت اشغال خود تلاشهایی کرده اند. مزدورانشان را وظیفه داده که از راه مختلف اشغال و مظالم بادارانشان را توجیه بکنند. در هجده سال اشغال کشور ما اشغالگران در طی بدنامی عنعنات ملی ما چندین بار برای بدنامی لوی جرگه نیز تلاش کردند. مثلا جرگه های سالهای 2003 2014 و این لوی جرگه کنونی در لوی جرگه کنونی کابل نه نمایندگان ملت وجود دارد و نه هم این لوی جرگه برای اهداف مشروع ساخته شده است بازیکنان آن پیش از پیش معلوم شده است سناریوی آن با حرکات